د اصول په نامه به د قران کریم د زده کړې د پورا څو آداب او اصول بیانو پرون درس کې آداب قران فضائل د قران مجید نن درس کې به ابتداءً بیان د موضوع د قران مجید قران مجید کومه موضوع بیانې دغیتا عنوان د قران مجید هم ویل شي او ترجمه الكتاب هم دغه ته ویل کیږي د موږ مشایخ رحمهم الله تعالی علی موضوع د قران په نامه دغه تا عنوان ورکي غرض دا چې قران کریم د کومه خبره د بیان د پورا الله را لګلې ده مقصدی خبره چې ټول قران مجید د اغینا غیر چا پیرا تویږي هغه کومه خبره ده مشایخ فرمایي چې موضوع د قران کریم بیان د توحید او رد په شرک باندې دا دوا اهم مقاصد د قران کریم او دادا سینا چې کني د موږ مشایخ خود ځون خبره کړې وي د پاره د بیان د توحید او د رد د شرک را لګلې ده مدارج السالکین د علامه ابن قیم رحمه الله یو کتاب دی دریم جلد کې 350 صفحه کې اغلی کلی دی هغه فرمایي چې متضمن دی توحید لا یعنی توحید بیانای د دغ توحید په بارا کې د قران کریم هر یو آیت گواہی کوي او د قران کریم هر یو آیت دغ توحید لا خلق را بلی څنګه هغه مخ کې تفصیل کړی دی هغه فرمایي چې قران کریم کې به یاد چا خبر ذکر شوی وي یعنی د الله او د هغه د اسماء په باره کې فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله یا خو به دی الله په دغه کتاب کې دی الله نمونه صفات اسماء افعال ذکر یو دا ټول توحید ده و اما دعوه الى عباده یا به دی قران کریم په آیتونو کې دعوت وی د دغه خبره په طرف چې تو سه دی الله بندگی وکړو وحده لا شریک له او هغه یکی تنها دی شریک نه لري او یا به په قران کریم کې و اما امر و نهی یا به په قران کریم کې دی وی خبره حکمي چې دا وکو یا به یو کار نه منع کوي چې دا مکو دا ټول چې دی د توحید حقوق دي او مکملات دي الله علی قاری رحمت الله تعالی علی شرع د فقه اکبر کې لسمه صفحه کې دا خبره لیکي ام دغه مضمون ذکر کوي چې قران کریم فالقران كله فی التوحید قران کریم ټول دی الله د توحید مبارک دی لہذا موضوع دی قران کریم بیان د توحید په ټولو اقسام سره او رد کول په تمامو اقسام د شرک دا کوم خبره چې مونږ وکړله دغه ته دعوا ویل شي مونږ یو قسم له دعوا وکړله چې قران کریم د توحید د بیان او رد شرک کوي اوس د دغه خبره د پورا دلیل پکار دی دلیل قران کریم نا سورته آل عمران دریم سپارا اتلسم نمبر آیت سورته آل عمران اتلسم نمبر آیت قران کریم کې الله بیان د توحید کړي دی او رد یې د شرک کړي دا د قران کریم اهم موضوع سورته هود یو لسمه سی پارا ختميږي اخرانه صفحه اولنې آیت ته الله فرمای الف لام را قران کریم کې الله دا مسله ذکر کړي نازل کړي الله کتاب دې دغه د پوره دی چې خلق لا بیان دغه کی چې دی الله نما سوا دې بل چا بندگی به نه کوو دریمه حواله سورت ابراهیم قران کریم دغه آیتونه اړو رړو دا د شریعت مسله لکه څنګه قران کریم ویل اجر او ثواب دی کله په عنوان دی برکت سره لکه تبارک الذی بیده الملک کله په نور عنوانات الله رب العالمین مسله د توحید چې اهمه مسله وا ذکر کړي اوس دا توحید چې دا به الله سړی پیجنې چې د توحید متضاد سیز پیجنې علماء فرمایي چې کله هم یو شی ته پیژنې د هغې د ضد څیز نه وي پیژنې تعرف الاشیاء باضدادها یو شی به ته پیژنې د هغې د ضد نه توحید به الا پیژنې چې کله ته د هغه د ضد او د متضاد څیز نه خبردار وې نور هسته او نور بزرگان کاغه ارڅوک وی هر یو مخلوق وی دی الله والا صفات پاغه کې دی الله سره نور څوک شریک ول توحید الا په جندل کېږي چې کله شرک سره یو پیجنې شرک څه شي ته ویل شي شرک په لغت کې حصہ دارې ته ویل کېږي حصہ داری شراکت لکه سوره طه کې دو درشم نمبر آیت کې حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام بارک الله فرمایلی دی چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل اے پروردگار فرعون لملګي خود موسی را د غورور حضرت هارون کوم چې په عمر کې د موسی علیہ السلام نه سیواو الله فرمای فهم شرکاء فی الثلث بیا به دا وارثان شریک وی په دریو مې سکه ثلث کې شرکا د شریک جمع دو شریک ویل کیږي حصہ دار تا شرک په لغت کې ویل کیږي حصہ داری شراکت د برخي والا د شرک دا قسم قران کریم یې مذمت بیان کړی دی قران کریم د دغه بدی بیان کړی نو الله تبارک وتعالى د دغه شرک رد کړی دی بخنی کړی لکه سورۃ النساء پنځم سی پارا کې اته څل وختم نمبر آیت کې الله تبارک وتعالى د دغه شرک په بارا کې فرمایي چام چې دغه شرک وکړو خدا نه خواستا کاغه ار څوک دی الله فرمایي ز نور ګناهونه کو غواړم نو معاف وکم خو لیکن شرک هغه جرم دی چې هغه ز په یو قانونم نه معاف کوم سورۃ النساء پنځمه سی پارا اته تل وختم نمبر آیت الله فرمای ان الله لا یغفر ان یشرک به یقینا چې گمراه شو دا سړی په گمراهی لري سره د حق نه نو د شرک بدی الله بیان کړی شرک چې دی نو دا په دوا قسمه دی یو تا شرک اعتقادي ویل کیږي چې دا غي تعلق د عقیده سره وي د ذهن سره وي د نظریه سره وي نظریه عقیده به هم د شرکیاتو نه پاکوي صفا کوي وي او دویم نمبر کې شرک شرک عملی دی چې د هغه تعلق د عمل سره دی په عمل باندې شرک کیږي بیا شرک اعتقادي په څلورو طریقو باندې کیږي اول فی العلم دویم فی التصرف دریم فی العبادت او څلورم فی الدعاء سمانا شو شرک اعتقادی څلور غټی لیاری دی اولنې لیاری دا چې د الله سره په علم کې څوک شریک وګرځوي دویم لیر د شرک اعتقادي دا دو چې دی الله سره په تصرف کې څوک شریک وګرځوي دریم لیر د شرک اعتقادي دا دو چې دی الله سره په عبادت کې څوک شریک وګرځوي او څلورم لیر د شرک اعتقادي دا دو چې یو سړ یو څوک دی الله سره په دعا او بلنه کې شریک وګرځوي اوس به دغه وضاحت د قران کریم دی آیاتونو پرانا کیوي د ټولونه اولنې قسم د شرک اعتقادي آغا الشرک فی العلم په علم کې دی الله سره څوک شریک ګرځول څه مطلب لکه څنګه الله په هر حال باندې خبردار دی لکه 13 زمانہ هغه ته ماضی ویل شي موجوده دغه زمانه ته حال یا چې دې څوک هم چې دې چا په باره کې هم دا عقیده ولري چې د تیر وخت علم اغیله شته بغیر د اسبابو نه نو بس دغه شرک فعل علم دی په علم کې دې د الله سره شریک جوړ کړو الله رب العالمین علم د غیب د پټو خبرو چې دا کم علم دی الله خپل ځون له ثابت کړي دی او دریم نمبر آیت کې الله بیان د علم غیب کړی دی چې دا صرف د مو خصوصیت دی بل هیڅ چاله دغه علم غیب نشته یو خو داوی چې سړی وو کی بیا د هغه داوی ثابتول به د قران نه وي ځکه قران دلیل نه کنه ډیر داسې خلک دي چې داوا وو کی چې لکه مشل غز ټوپ والو بیا بل کس ته وی چې دغه د غز وخله او د میدان نه اوخه نو په اغزه کې پته ولګي که پرشتیا باندې هغه ټوپ والے شو خو به وخی کني بس پوته به روشي خبره به درویغ وي دغه سه د دنیا د خلکم لګیا دی څوک څو یې او څوک څو یې خلک دا عقیده لري وی پیر سیب چې دا په پټو خبرو خبردار دی دای دا واشوا پیر صاحب لا د موږ د کورونو حالات معلوم دي دای دوا شو ته به سره جنگ نه کوي جګړه به نه کوي ته به ته وي چې تو خو داوا وکړله چې پیر سی بیا بزرگ سی بیا څوکم چې دی آغا د پټو حالاتونه خبردار دی بس ته ته صرف دا ویا چې اوس دا خبره ثابته کړه څنګه خبردار دی دلیل یې څه دی دا خو د عقیدې سره تعلق ساتي او عقیده خو د الله دی کتاب نه ثابتېږي د عقیدې کتاب دی وختي مونږ داوا دا پیش کړل چې الله په هر څه خبردار دی دی الله نه ما سوا هیڅوکم په غیب یعنی پټو خبرو نه دی خبردار اوس د دغه لپاره حواله او دلیل مونږ لرو کا سورته انعام کې دریم نمبر آیت ته و مسی پارا هدایت مونږ څنګه زده کو قران کریم خو ډیر مشکل کتاب دی حقیقت ته چې مشکل کتاب دی لیکن قران کریم کې الله رب العالمین تولا یو حکم کړی دی او داغه نه ته خبر شوه بس هغه پاغه طریقه منل غواړي نور تحقیقات هغه ځون نه خبره لکه مثال په تور یو لوی افسر وی هغه سپیلوي چې دل تروشه نو هغه خبره ته زده کی که هغه په هر یو زبان کې وته وي هغه چال هغه طریقه هغه لفظ زده کی چې په دغه لفظ دغه افسر یا دغه مشر مو غوړي دا غي تابعداري کول غوړي کبیا په هغه لفظ نه پويږي کاغه په انګریزي زبان کې دی کاغه په فارسی عربي کې دی کاغه په اردو په نور ژبو کې دی د بل چانم پښتنه کوي چې مو مشر دا لفظ مولا کوي چې داسې الفاظ استعمال کی مطلب یې څه دی روشم یا نرتم څه کوم نو بیا هغه لفظ چې کله زده کی دی هغه مطابق هغه عمل کوي بس کیسه ختمه اوس د سپی چې ته دا تپوس نه دی کړی د خپل مشر نه چې ته دی اول مولا خپل تعارف وکا خپل انټروډکشن مولا وکا چې ته څوک یې او خپل ډیګری مولا خو چې د تپه مو باندې اډر چلوي ته سره کوم ډیګری ده ته تاسو سوچا ته نه کړې په تحقیقاتو کې خو څوک هم نه دي خو دومره پته ده چې دا مشر دی او زه یو سپی نو مولا چې حکم وکي چې روشه زبرتم چې مولوی چې مرته زبنرتم داغه سي الله تبارک وتعالى عقاید په قران کریم کې ذکر کړی دی او د خلکو لپاره دی نو څه داسې په لمبا چوړه چکر کې د پریوتو ضرورت نشته الله او فرمایل لفظ په لفظ بس د عربي معنی او کو ځان په پوهه کا الله فرمایي چې الله هغه ذات چې اختیارات په اسمانونو په زمکو کې چلیږي یعلم سرکم په پټو خبروم د توسي پويږي څوک یعلم هغه الله وجهرکم د توسي په څرګندو خبروم الله پويږي او چې تاسو څه کوو هغه ټولو خبرو الله پوهه دی الله دا ونه ویل چې پیغمبرم په پوهیږي په ټولو خبرو دمو اولیام په پوهیږي بزرګانم په پوهیږي الله دا ونه فرمایي معلومه دا شو چې دا خلک کوم خبره کوي چې پیر د خپل مرید د حال نه خبر دی د جګړې ضرورت نشته غل سره دومره خبره وکا چې دا خبره د غلطه روکړه دا خبره د صحیح نه زکه چې دلیل خو د قران کریم چلیږي د الله د کتاب نه دا خبره ثابته ده چې په پټو خبرو خبردار ځا صرف څوک دی یو الله سورت یونس دا د قران کریم آیاتونه چې سړی کله راړی او روح له دا تازگی ملویږي نو سړی له دا یقین شي چې الله تبارک وتعالى قران کریم کې څه فرمایي او د خلکو کم عقاید دي په کور سوا او خلکو عقیده کم جوړ کړه ځکه خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي ومن ابتغى الهدى فی غیره چام چې دی الله دی کتاب نه علاوه په نور لیرو کې د هدایت تعالی شروع کړو اضله الله الله به گمراه کی نو قران کریم هم دغه د پوره او چې بیان کې خلکو لا قران کریم پټه خزانه وا او معاشره کې نور خبره خلک ویني نور نظریات چلیږي او دی الله دی کتاب چې کم نظریات دي او کما آئین او دستور دی دغه نه خلک نه خبره دي مخالکو له دعوت ورکو چې قران له خو کینه یو پیرا کنه قران کریم لکینا عقائد درست کا دی قران نه ازدا کا باطل عقائد پریدا باطل اعمال پریدا سورت یونس کی یوش پیتم نمبر آیت 61 نمبر آیت کی اللہ فرمائی یو لسم سی پارا منزنا علم غیب ثابت کړی دی چې دا صرف یو الله لا ثابت دی بل اچاله هم نه خلق چې کم عقاید جوړ کړی دی او یې چې فلانه بابا خبر دی او فلانه پیر خبر دی فلانه بزرگ لا پته دو او فلانی پیر یو خون لا پته دو فلانی چې دی دمګری لا پته دو ټول اسه رحم مادر کې چې څه هم دي نر دی کا ماده خزدو کا نر دی خدای کا بد دی نیک دی کا بدبخت دی عمر یې لګ دی کا ډیر دی څنګه دی او څنګه نه دی دا ټول علم الله فرمای صرف الله لا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایلی او چې مو خپل رب څنګه پیجندلې دی الله دې په جنګلو خو ډیر دلایل دي کزم کې وګوري کا اسمانونه کا غرونه کا سمندرونه کا هواګانې کا صحراګانې کا چرندو پرندو ګوري کا انسان په خپل وجود کې غور او فکر وکړي نو الله په جندل شي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې مو خپل رب څنګه پیژندلو عرفت ربي بفسخ العزائم مو خپل رب داسې پیژندلو چې زه اراده یو وکم او بیا وشي بل څنګه مو څه اختیار نه چلی د شپې به اراده یو وی او سحر چې دی هغه کور په هغه طریقو نشي یاره وی چې د فلانی کور نه پوته شولن سلا امو خلک یې شي د بندا او د الله و دیر سره برابرۍ نه دي او اردو کې می چې وਹੀ ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے کیږي به اغا چې کم څه الله له منظور وي تک هر څومره اراده وکي هر څومره تدبیر وکي د الله تقدیر په تدبیر نشي بدلولای ته تدبیر کوا سوچ کوا فکر کوا چې دا به حکم دا به حکم دا به حکم الله یو تقدیر جوړ کړی دی ته تدبیر دی الله دی تقدیر نه یو قدم مخکې نشیدلې وګوره نوح علیہ الصلات والسلام غختلا چې خپل بچي بچ کی لیکن الله غختلا چې غرق شي نو هغه څه وشول چې الله څه غختل پیغمبر غختای چې بچ ابراهيم عليه الصلاه والسلام غختلا چې خپل بچي حضرت اسماعیل په چاړه حلال کی حلالای غختلا خو الله غختلا چې نه دی حلاليږي هغه څه وشول چې الله څه غختلا الله فرمایي هیڅ یو نفس لا پته نشته دی چې سبب څه کوي دا وما تدري نفس بأي ارض تموت نو ته ته وایې چې بس خبره خو دې وکړله خو دلیل یې څنګه دی ډېره اسونه خبره ده څوک کومه خبره کوي دلیل بس دی الله دی کتاب دی پیغمبر دی احادیثونه اجماع او قیاس دا دلایل دي دغه نه دلیل پیش کوا چې کم شاید عقیده سره تعلق سوتی هغه به دی الله دی کتاب او دی پیغمبر دی متواتر دی مشهور روایتونه دي خبره واحد نمونه الله فرمايي چې هيڅ يو نفس له دا پته نه لګيږي چې زه به د ځمکې په کومه خطه په کوم اړخ باندې مړ کېږم او ته ويې چې نه اولياء له پته لګي اوس به انسو په تو باندې وي انسو په بچا باندې وي په تو باندې وي چې ته یې د ټولو منې د خلکو منې د مليانو منې کنه د الله د کتاب منې ته چا به منو الله کتاب چې څه وی هر سړی به تغوړه کدي کنه به کدي مسلمان چې نو هغه به الله کتاب ته وګنسي الله اکبر غیب څه شي لویل شي غیب په اصطلاح کې هر هغه سیس ته ویل شي چې د پنځو حواسو نه پټوي لکه مثلا موږ په سترګو باندې یو شی وینو دا یو حس دی دویم موږ په غوګونو یو شی وورو دا دویم حس دی دریم چې دی په لوز باندې یو شی مونږ ټچ کو دام یو حس دی څلورم نمبر کې په جبه یو شی وڅکو دام یو حس دی چې پته ولګي چې څه شی دی او پنځم نمبر کې په پوزه باندې یو شی مونږ بوی کو پته ته ولګي چې فلانه شی دی دغه لا حواس خمسه یې پنځه حواس دا پنځه حواس چې دي د دغو نه چې کم شی پټ دی د دغو نه کم شی چې پټ دی هغه غیب دی هغه پټ شی دی مونږ نه شو معلومه ولای لکه مثلا ملائک دا اوس غیب دی مونږ نه وینو نه په سترګو لیدای شو نه په غوګونو او نه په پوزا نه په لاس نه په ذوق خو د ملائکو پته شته غیب دی خو چاله پته شته د الله په علم کې ارڅ دي که نه دي بشک چې انسان له پته نشته دی نو چې کوم یو شی په حواس خمسو باندې نه معلومیږي هغه ته غیب ویل کیږي د دلایل عقلیو تجربیو حسابیو د هغه په ذریعہ باندې ته نشي معلومه ولای چیرې یې سو بلګوا ته لګي صوبه توکه چې دا شی معلوم شي نو غیبی شی چې دی هغه په حسابونو حسابونو باندې نشي معلومه ولای ته پټه کنه صرف الله له معلوم دی شراقید دا ذکر کړي واورا شراقید د عقاید یو کتاب دی وړو کې غونډه عقاید به کې را جمع کړی دی هغه فرمایي والتحقیق ان الغیب ما غاب عن الحواس والعلم الضروري والعلم الاستدلالي غیب وی هغه شی لویل شي چې د حواسو نه پټوي وقد نطق القرآن بنفي علمه عمن سواه تعالی الله د نور ټول مخلوقاتو نه دغه غیب نفي کړی دی الله فرمایي چې دا صرف یو الله لپاره فمن ادعا واورا څوک چې دا دا ولري چې انه يعلمه يعلمه څوک چې دا دا ولري چې زه په دغه غیب باندې پويګم نو شرع قید په دا فتوا لګولې چې دغه سړی کفرا دا سړی د قران کریم د دغه آیت نه انکاری دی ومن صدق المدعي دا جمله هم لګا وره څوک چې تصدیق کوي دغه خبره چې را فلانه پیر سی وی چې ز په پټو خبرو پیګم او دوی چې ای خلو چې پیګی په نو چې دا تصدیق یې وکړو کفر دام کافر شو ځکه چې هغه داوا وکړه ته قرآن نه خبره وی قران کریم ویل چې دغه غیب او پټه خبره صرف چاله پته الله لا پته رو هغه بندو یی مخلوق دی پیر دی یا څوک هم دی یا چې دی څوک کوډګر دی یا چې دی څوک ترویتی دی یا څوک نجومی دی نو غیب هغه سیس ته ویل کیږي چې هغه په دغه سيزونو په خواص خمسو باندې نه معلومیږي دا ګوره حساسه مسله ده باریکه مسله ده نن امت په دغه سيزونو کې گرفتار راځي سره گرفتار دی وجه دا ده چې د قران نه لري دی نن وګوره نن وګوره چې چې ته عام یو دمګری وي عام یو کوټګر وي ته د هغه په دیره باندې مر شو ګوره او کم ځای کې چې د قران کریم دروس کیږي ال تکم د خلکو مجمع وګوره پنه غلیار څومره خلک راوندي او پکګول یې څومره خلک دي دا خبره موږ ذکر لا چې پټ شي چې دی دا د حساب دا د تجربې په ذریعہ نه معلومیږي دا کم خلک چې لکیری ګوري په لاس کې نجومیان چې ځان لوي او د ستوري سره څه خاص داسې ترتیب دی چې هغه یی چې د ستوري نه مونږ بعضي علم حاصلو د تجربې په ذریعہ مثال په تور د تونه چې دی سونه ورکه شو یا د تونه چې دی اپی مرک شو یا د تونه پیسې ورکه شوې یا د تونه یو قیمتي موبایل ورک شو وغیرہ وغیرہ نو بیا د اغي خلق تعالی شروع کې تعالی شي خلق کې چې چیته وی وی څنګه وی وی نو څه کم عقل خلک داسې مشتا چوي چې لکه فلانی نجومی کوټګر ترویتی لا ورشه اب یې تملوم کی نو چې دا شی د تور سترګو نه پنا شو په غوګونو ناوري په جبه یې نشي څکلې په لاس یې نشي ټچ کولای پته ولګی دا چې دا شی اوس غیب شو څه شو خلک یې کړه چې غیب شو اوس بیا ته څنګه معلومه وي نو دا صرف د الله په علم کې دی چې چته وی د مو د تو د دسترس نه وته ها که چا ول دو هغه له پته ولګی دا اوس چې تکلا یو کوټګر لویر شي ترویتی نجومی نو الته کې اغا یا پیر یو خوند مخالک ته وی نوک تور کیسه دا اوس تجربه شو بیا چې کله نوک تور کی دی اغه نه بعد خپل حساب او کتاب شروع کی منتر څه شي وی چې تم یې د هغه نه پس بیا دا وی چې لکه په دغه نوک کې پیر سه مول دلو نور خلکی نوی نی دایوی نی څه کوي پیر سه پیر سه یې چې لکه د فلانه شي دلته پروت ته دلته وګوره دا ته وی چلته وګوره اوس کڅوک په دغه نیت داسې کس لا لوړلو نو فتوا ته سور دل چې دا سړی د قران نه څه شي دی منکر دی کافر دی او کچای تصدیق وکړو چې او صحیح ویل ځکه هغه پټ شی وو غیب سی سی دی دا د حسابونو د تجربه په ذریعہ نه ثابتېږي موږ په علاقہ سرډم کې موږ په غټیم کې سکول ویلو موږ وجره له یو کا سرتلو سرکاري سړی وو وو د موږ د علاقې خو سرکار کې نو د هغه خپل ورځ و په ورځ باندې به باقاعده دنیا خلک رتللو دا نوک به تور کړو داسې او پاغه کې به خلکو لویل چې فلانه شي دلته دی فلانه شي دلته دی یو دوه کسو نو غلل وته ویل چې حضرت سے د مونږ غوګونه ورکه شوی دي چې چته دی هغه ته چې لک صبر وکړه چې زدا پیر صاحب سره رابطه قائمه پارټینګ خو موبایلونه نو نو د رابطې ذریعہ دا نوک تور ورو نو کې تور کړو داسې دا غینه بعد شروع شو پیر صاحب چې جمعه جوړ کړي پیر صاحب سره په لوس کې جوړو لک صبر زرا به تاسو سره کوم جی پیر صاحب دوه کسان نو غلي دی وی غوګونه مر کې دي چیته دي دا دې لیدو کته خبرې دي دا هغه ته ویل چې پیر صاحب یې چې تو غوګونه چې دی هغه د نیر نه برابر دی او خلی داسې د قبله په طرف دی بیر شول دی الله اکبر کما قلتوب چې کله حد درجه لورسیږي نو بیا حق او باطل خلق نشي پیژندل قران دې چې کله پرې خولو دا سزا به دې ته ملاويږي چې بیا به په ډیرو ګړنګونو کې غورځيږي ګوره په ډیرو کندو کې به دې کې وخه او ډیر به چې دي برباد بشي اخر به دغه یقین دې ته جوړ شي چې نجات صرف دی الله په کتاب کې ده کې نه راشي دی الله کتاب لز دکړه وکا الله تبارک وتعالى د غیب او د علم غیب نفي کړی ورو د نورو ټولو مخلوقاتو نه الله فرمایي چې دا غیب چې دي دا صرف مولا معلوم دي بل هیڅ نه دي معلوم حواله وګورو لګا سورت بقره دروشتم نمبر آیت کې الله د ملائکو په باره کې ذکر کوي ملائکه دی الله بندگانی وی کني وی نیکانی وی کني وی دی الله د ذره برابرم نافرمانی نه کوي ملائک فرشتي په معصومیت کې ملائک خلق په مثال کې ذکر کوي په مثال کې د هغه ملائکه په باره کې الله څه فرمایي واور لک سوره بقره آیت نمبر 23 Thank you. دغه آدم علیه الصلاة والسلام له څو نمونه الله ورکړي او بیا یې تو فرمایل ملائکه له دغه پیش کا چې خبر وکړه مولا هغه له خو نه پته کنه ګورا دی ملائکو نه هغه شی الله پټ کړو خو آدم علی السلام لې و خیلو چې دا فلانه شی دی دا فلانه شی دی نو ملائک اقرار کوي الله فرمای او ال ملائکو سبحانك پاکیت اے پروردگار دی هر قسم عیبنا نو منو به کنه به منو اوس که خلق ارڅمرا ارڅنګه خبره کوي نو ته دا صرف وې چې د مو ایمان خو په قران دی قران کې دا خبره مو وره دل چې ملائک وی چې لا علم لنا مونږ لا اڅ علم نشته جګړه ختم ټول ارڅ ختم چې څوک کتاب الله قران مجید خپل دی عقیدی کتاب منی زول مسلمان یې نو مسله حل دو د هغوی نه هم د علم غیب نفي کړي نو لکه د انبیای کرامو په باره کې الله فرمایي چې پیغمبران اگر چې د لوی مقام خوندان دی الله لوی مقام ورکړي وي لیکن پیغمبران الله هم د دغو پټو خبرو پته نشته دی دا اوس داوا شو دلیل به د قران کریم نه وره سورته مائده اومه سپارا یوصل نهم نمبر آیت ته 109 نو او به وی وی ته الله چې اے پیغمبرانو څه جواب درکړې شوی او تاسو لا تو سلا دغه امتیانو څه جواب درکړې او مطلب دا چې ورستو حالات څنګه وو تو سلا کم جواب ملو شو کما مسله مو چې بیان کړی و دي هغه څه نتیجه وروتله قالو دغه لا علم لنا څه معنا ده ابن کثیر لیکلی دی تفسیر دی آغا آغا فرمایي چې دا انبیا چې وی چې لا علم لنا مونږ لا علم نشته دي څه شي یعنی بما احدثو بعدنا بمونږ امتیانو چې مونږ د تللو نه بعد کم کم کارونه کړی دي اے پروردگار مونږ لا هیڅ علم نشته دي چې څه کړی دي ای واوره د عقایدو کتاب قران مجید دی قران کریم وی چې هیڅ علم به نوی انبیای کرامو لا اے پروردگار د مونږ نه با چې د امتیانو څم کړی دی مونږ لا هیڅ علم نشتا قران دا خبره کوي قران دا خبره کوي او د خلکو عقاید څه دي یو کس نه مې اوریدل څه معمولی سړی نه لوی ځان ته عالم ویل د موږ نږدې التا پندې کې اوسې کې بیانو ډېر مخکې خبره ده نو چارته ویل چې دی 12 میلاد عید میلاد النبی په موقع باندې څلوي غټ شخصیت دی انګلیډ نه هغه دعوت تر کړې ده چرچی وي موږ چې موږ مور چې څه وی دا چې بیان لکین استو د موږ د خپل د غوګونو د اوریدو خبرې کوو چې دغه ګناګارو غوګونو دا خبره اوریدلې دي په بیان کې دا خبره وکړله چې پیغمبر لا په خپل روزه کې علم شتا کنشتا دا خبره وی چې پریګ دو دا خو کنفرم خبره ده چې هر خبره پته لګی وي ته وی بل عقیده ورو دی هغه نم سیوا وی چې روزه اقدس پر بیٹھنے والے کبوتر کو بھی علم غیب کا پتہ ہے دا هغه الفاظ دي وی چې پیغمبر پر روزه مبارک باندې چې کما کونتر کینی اغیلم د پته لګي کونتر لم پته لګي په علم غیب باندې اغیلم پته شته او سوچ کوانو چې قران کریم کې الله فرمایي پیغمبرانو لبه پته نوي ملائکه لبه پته نشتا او دا فقیر وی چې نه انبی کرام لم پته دی اغه خادمان الله دی اغه مرغان لم پته لګي نو په ایمان وی چې دی الله خبره به درست وي او کړي مخلوق خبره به درست وي دی الله خبره درست ده خانو جنات الله خو پته لګي کنه د پټو خبرو واور قران کریم سوې سورته سبا سوره سبا کې الله رب العالمین دا ذکر کوي چې ملای جنات چې دي تریون اغوی لهم د دغه خبرو دا پته نشته ده د پټو خبرو پته وته نشته ده سوره سبا د وشتمه سي پارا او 44 نمبر آیت کې الله فرمایي ډیر داسې لیونی خلک شته دی چې هغه دا خبره کوي چې پیغمبر په باره کې به دا سنیه چې پیغمبر مړ شو خو قران په خپل ویلي دی چې پیغمبر سليمان عليه الصلاه والسلام باره کې مونږ فیصله د موت یعنی د مرګ وکړه قران نه ثابت دی دی بشنه د پیغمبر ګستاخی الله فرمای ما دلهم علی موته فلما خر پس هر کلا چې پریوتو حضرت سليمان عليه الصلاه والسلام ته سليمان عليه الصلاه والسلام په شیشه کې ځون بند کړو داسې او پیریان جنات په کار لګولي او چې دا بیت المقدس جوړ کو نو چونکه ټیم دی پیغمبر پوراو د مرګ د مرګ ټیم پوراو چې دلته کې پیریان الله پته وي بیا خو غي کار نه کولو نو تدبیر دا وکړلو چې په شیشه کې ځون بند کړلو او ځان چې دي داسې امثالا ټیکي ولګول الله طریقه وته وخیلا بیا چونکه هغه امثال چې وانو هغه اینو کو خړه نو حضرت سلیمان علیہ السلام بارک الله فرمای فلما خر کله چې پریوتو حضرت سلیمان پیغمبر کومګ لږه مخ کې پته وي دا خو اوس موږ له پته ولګي دا چې سليمان عليه السلام خو ډېر په خوا وفات شوی دی کوم مخ کې موږ له پته وي چې سليمان عليه السلام وفات دی موږ لونیو چې دا دومره پیټي می چې دا ول بیا اې د قران کریم د غایت نه ثابت دا خبره شولا کوم خبره ته ثابت شو چې جنات لهم د پټو خبرو پاتا نه لګي ډېرې سودا خبرې دي اسانه خبرې دي که څوک به ځان پوهه کوي ډېر داسې خلک شته نه پوهه کم عقل خلک د معاشري هغه خلک چې هغه تړیا خلک دي تړیا خلک د کوس خلک ګرم مزاج خلکو لوي چې بس په تلکی زر شرشم زرغونوي تولکه بچی ندی ملاو اولاد دی نشته دی تلوار مکوا دی بچو ور کولو والا ذات خو الله دی کنه دی الله نو غواړه پیغمبرانو معمولی شخصیات نو انبیاء او انبیاء پیغمبران حضرت زکریا پیغمبر حضرت ابراهیم پیغمبر اولاد نشته دی الله نه غواړي بیا هم اولاد نشته 120 سال عمر څنګه عمر وي 120 سال عمر چاغیلا او دهړ عمر یې ډیر عمر الله چې په ورکولو باندې شونو الله په 120 سال عمر کې پیغمبر لا اولاد ورکړ او چې نه ورکوي نو په ځواني کې نه ورکوي او دې مو خلک څه کوي تړیا شي مطلب هغه چې دې طبيعت نه تیزی کوي نو هغه له ارث بس دستی په کور دی نو څه به وکي کله چې دې کوډو منترو والا ته دروما کله تعویزګرو له دروما ویتلګ دې مو کې توبه کا ساره مو پونی په کې لګر وړا واچې ایمو په قسمت کې بچیشتا نشته دی څنګه بیوی څنګه بینوي الته اغلم پته ولګي چې دا خو اوس محتاج رغله دی روشه اوس چې څکه تیرې خوخه وی هغه په وکا نو کله وته سرا چرګیو دی کله وته تور چرګیو دی کله وته یو چې شان یو دی کله وته بل چې شان یو دی یلا کڅ چلې زبې دا تعویز دي د چې شان په وینو باندې لیکم ها او ته دومره نه پوهیږي چې لکه دا کم شي کې چکر د پیسو یا د مالیت د دغه شینو چکر روغلو دا باطل دی دا خو د هغه یو د بارګیننګ کوشش دی چې په دا طریقه خلک ځون لرو متول غوړي او بیا خلک ګمان شروع کی چې وا خبره سیده لوړله نو بس دی هغه مطابق خلق عقیده جوړ کی چې څه اویل بس هغه خلق من او عن سره منی یو ترویتی سړی و هغه یو کس راغلو چې حضرت دغه تلای مې لګو کسه داسې ګریږي غوندې نو بس چې کتلې د نور څخه سره نو بس وی ویل چې خایل اوسته نو خایل اوسته چې ګریږي نو خوشاله باندې راونی دي دا چې څوک شته چې خوشاله به نرسي پارچا خوشاله رسي پارچا خوشاله رسي ژوند خو جوړ دي نقشې نه ده نو چې ته چې خوشاله در باندې راوون لري خوشحال شو یو سات پاسې بیا ویل چې را حضرت دغه غڅ لوس مم داسې لګ لګ غوندې ګریږي هغه ته ویل چې غمونم در باندې راوون دي نو غمونم پارچا رسي نو سړی نو سي استاد باندې چې خبرو کړه چې لکه دا خو اوس کې د شنور خزانه مرا کوله او چې څه پته لګي د خپل تلیوي ته خلی دي چې خی تلای می ګریږي نغه ته چې بچوله به دي داسې داسې انعامات ملوي خوشحالي ملوي بیا چې دې ته چې ګس تلای می خارق ونه کوي ګریږي هغه ته چې د بچو نه دغه انعامات تللو واله بیا یې ته ویلي دي چې حضرت دا څټ مې لګېږي هغه ته چې په چا څه خورختي چې دا ډاکټر لا لور شه په دغه خورخته چې دا خبره کوي اوس څټ لا پکې ورسېدلې دی الله بندا اې دا تش وهمیات دي د وهم دی وجنه خلق کم کم زین الله نور رسېدل ګوره وهمی کېګه ما وهم مکوا د انسان په دادمو کې 15 اسی دي 15 اسی دا تقسیم دی په پنځو حصو باندې یو حصہ کې خبرې سٹور کیږي جمع کیږي میموري هغه ویل کیږي قوت حافظه پکې خبره جمع کیږي جمع کیږي جمع کیږي خبرې پکې پرتی وي سٹوري وي په دغه دماغو کې وا ایساوي قوت واهمه چې هغه د مستقبل په باره کې یو آیډیا جوړوي یو سوچ جوړوي یو خبره جوړه کې په دماغو کې بیا هغه په ذهن کې تاووي را تاووي نو که په خارج کې بهر لویو کنه وي خو د په ذهن کې تاوي نو که په خارج کې معمولی غوند لګ پښې ول دلو بس دایته پښم خان جوړږي چټي ایو سړی تله و چې ته پښپا کې لګ سپګمم لګیدل نو هغه بهر لچې ته متیازي به کوله د سلری لړلو په ټوله نو کیناستو د سې یوځی کی چې کیناستو نو اسی وهم شروع کړو چې را اوس کچې ته په دغزوی کې په مو باندې چې ته بالور غللا او بس شکل شی وی او خپل ذهن کې دا خیالات تخیلات وهمیات شروع کړي چې داسې وختي او داسې چې دی د پنځوي او داسې ډراونه شکل وی نو د خلاصي خو دیم څوک نشته بیل په بیل څه به کوي ګټم نږدې نشته چې پاغه باندې د ځون خلاص کم څه به کیږي بس په دغه سوچ سوچ کې چې کله وی چې دوی خپل قضای حاجت نه هغه چې تقدیر بد قسمتي نه دی کې کر سره نږدې نوستو غریب لمن یې په کې کر کې دی وازغي سګره شوی و چې څنګه یو دوه قدمه تر شوی دی لمن یې سوره شوله چې ری سوره شوله فورا یې مغه خبره ځه نه رغله چې دا خو چې مغه بالور سره رغله دی دا غینه وسی مرینه مرمس دروشه چې باغ ذکر وکړ چې به هوش شو خلک چې لوړل وې کتل ریچارج یې کړو څو وخت بعد په هوش کې رو لغو ته چې بالغ به تر طویل نه وي چې کمه بالغ وی چې تله بالغ نه هغه چې بالغ نشته خو دا لمن دې پکې کر کې نه خته ولا لمن دې ټولو شل دلی ای وهمیات دی وهمیات دی وجنه امت کم کم زین الله نو رسیدو دغه ټول مسائل حل شته کنه کتاب کتاب الله قران مجید الله فرمای نشته پتا جنات لم پتا نه لګي ته خو پکې نوې نوې خبرې نو به چې دا فلانې پکې پیری خوند دی او فلانې پکې چې دی دغه ترویتی دی او دا پکې نجومی دی هغه لا پتا لګي هیڅ چالم پتا نه لګي یره د بزرګان چې دی دغه لم پتا نه لګي دا نه کان بزرګان چې دغه سره کینه دغلم پته نه لګي الله تبارک وتعالى دا خبرم پرې خنرو څرګنده کړې کوی سنخیل د درې په طرف باندې یو علاقہ ډېر خلکو بلیدلې وي سټیم کې موږ غوښتل تلې و جمعات کې ونو یو سپینګیره دیندار سړی په خبرو خبرو کې و خبره وکړله یو پیر سی یود کړو داسې په هغه طرف باندې وي وی مونږ چې دې پیر سی عرس لراونو مې چې بیا وی چې او درسلور کا سونو په لیار کې مو دا خبره سره وکړله چې نن به ول تک اخیری فلانه شي خروف احسن بس خبره وکړله سره په خپل کې چې ال تک به مونږ دا شي خروف وی مونږ راوونو چې کله آلته ورسېدو د عرس زیلا بس چې شي چې اول تک هغه ولل دغه نه پس ټیکاله لکینستو مونږ داسې عام د خلکو سره کینستو خوراک باندې چې کینستو په دا کې لارې زینه یو کس روغلو خاص مونږ لر روان ورته ویل چې را حضرت تو سر وچا شو دغه دوه درې کسو چې مونږ ته چې چل جی چې پیر صاحب تاسو وخت یو پیر صاحب یې چې تاسو په لیار کې خبره کړې او مولر ورسېدله چې دا به د فلانه خوراک دغه څه کوي او بس پیر صاحب تاسو له خصوصي سپیشل خوراک تیار کړی نو ختم دار سره یو او چې کله عقاید د نویز د کړي نو دغه څه په وړو وړو خلیو به دغه څه خوېږي نو عقیده دا و چې پیرون به خبر او کړ چې پیرون صاحبونو چې د کمالاتو نه ډکتی په دغه پټو خبرو پويږي پس دا خو د انسان خبره شو لکه نه بس وره دلا اوس روشه قران کریم لګوره سوره فاتیر هم دغه سپورا د 22مه سپارا سوره فاتیر کې 14 نمبر آیت لګ وروړو الله دې بزرګانو نیکانو دیندار اولیاء قبرونو والو الله فرمای انکار وکوي دغه بزرګان دغه هستی به شرک کوم د توسید دغه شرکیاتو اس پته به وته نه ادا پته به وته نه وی بزرګان الله چې د مو په قبر باندې فلانه رغلو او فلانه رغلو سی غوختی وو بچی غوختی وو عزت غوختی وو بیمارونه شفای غوختی وو د تبونه د بادونو نه علاج غوختی وو الله فرمایي دا بزرگان د غنیکان دی هیڅ نه نه خبر دی هیڅ نه خبردار نه دی دی هیڅ خبره پته وته نشته دی الله اکبر دا مسله دی علم غیب چي دي علماء راسخین هم لیکلي نو په خپل کتابونو کې لکه الله دی وی خبري خبر ور کی پیغمبر الله چې فلانه خبر به داس وی پراتلون کی وخت کی د خو الله خبر ور کړو او چې کومه خبره خبر الله نه ور کړی دی اغه نه پیغمبر هم خبردار نه دی کړ اوریدل نو صرف نقل کړلا هغه فرمایي چې هغه فتوا لګولې چې هغه سړی کافر دی په دا خبره چې عقیده یې دا وی چې پیغمبر په غیب باندې خبردار دی چلا کافر دی واجه دلیل وخایا هغه فرمایي لمعارضه قوله تعالی دا زکه چې دغه خبره ټکراو دی قران کریم دی دغه سره غلو کومه سره یو سړی نکاو کی دی وی خزه سره خو گواهان په منځ کې نشته دی حالانکه گواهان شرط دي هغه نه بغیر نکاح نه کیږي فقال الرجل سړی ویل خزه او سړی دا خبره وکړه سی ویل چې الله او پیغمبر دې مونږ گواهان دي سی ویل الله او پیغمبر دی مو گواهان دي کنه بس دوا گواهان پورا شول نکاح وشو نو د داسې لفظ کچا ویلو هغه لکی وی یکون کفرا دام کفر دی لانه دا زکا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې آغا په پټو خبرو باندې نه پويږي بیا د مرګ نه بعد څنګه پويږي په ژوند کې په پټو خبرو نه پويدلو که پويدو په ته منافقین نوغلو چې یا رسول الله مونږ لا چې دی او یا داسې تکړه قاریو نو کا چې په علم او په اسلام پویږي ډیر ضرورت دی چې مونږ په علاقہ کې کور وکړي نبی علیہ السلام او یا قرا ویر کړل او دغه کسون چې وو نو دا منافقین په لیاره کې دغه ټول په ټول صحابه شهیدان کړل که پیغمبر لپاره وای چې دا منافقان دی او د مودا صحابه به شهیدان کوي دا عقیده د چې شی نو د قران دو څنوي عقیده نه دا زړه عقیده او هغه عقیده چې قران کریم د نن څلور چویر لسوا کوله مخ کې بیان کړی هغه ځون له خبره چې موت ولا پته نه ونه د شرک په شرک اعتقادي په اقسامو کې دویم قسم مونږ ذکر کړیو چې شرک اعتقادي په څلورو قسمونو دی فی العلم په علم کې دی الله سره څوک شریک جوړول دویم په تصرف کې دی الله سره څوک شریک جوړول دغه څه مطلب دی دغه مطلب دا دی چې دی الله نه ما سوا غیر الله لا دا عقیده ولري چې دا مې د نفع او د ضرر مالک دی د اسباب نه برابر اسباب نشته وسره او ته بیا هم ته دغه یریږي چې اسنه ټکر رونه رسوي ا دې وسړي سره سبب دی چاړو وی سره هتیار دی پستول دی ټوپک دی یا چې مار دی لړم دی ازغی دی یا غینه ته یریږي دا خو دې سبب نه یره شو دا کفر نه دی وګوره موسی علیه صلات وسلام هم د خپل همسا نه یریدلی و چې همسا یې وغورځوله د هغې نه ما مار جوړ شو ته ویریدو که ونه یریدو نو که دا شرک وي موسی علیه السلام به تله یریدو دا خو سبب دی سبب نه یریدل دا فطری شی دی یو دا چې سبب نشته دی او ته وی چې ا د فلانې بابا ور باندې کټ وړوي د فلانې بزرګ می چې خلک هغه کی لاس می مشل کی په خپو وشیل کی دا خبره دی چې وکړه الله نو د بابا سره خو هیڅ وس اختیار نشتا هغه خو په خپل محتاج دی غریب دا په تصرف کې دی الله سره څو شریکان ګرځوللی الله تبارک وتعالي قران کریم کې دا تصرف صرف خپل ځون لا ثابت کړی دی چې دا تصرفات ټول په ټوله صرف یو الله کوي سورته بقره تصرف خپل ځون له ثابت کړي دی وره تصرفات صرف الله لنی دی بل اچا نشتا دریمه سپارا سورت بقره آیت نمبر 284 الله فرمای لله ما فی السماوات و ما فی الارض د الله په اختیار کې دي هغه چې پسمنونو کې دي او هغه چې پزمکو کې دي دا ما دلته د عموم دی پروي عموم مطلب دا وی چې هر هر شی که پسمان کې دی ملائک دی کدی انبیا او روح نه دي که پیغمبران دي که اسمانونه دي که عرش دی که لوح دی او که جنت ته که دوزخ دی دغه ارڅ ارڅ تم چې دا د چا په اختیار کې دی لله صرف دی الله په اختیار کې دی دی الله په اختیار کې دی څه مطلب یعنی ملک دی الله دی دی الله په ملکیت کې دی بل څوک مالک نه دی تصرف هم پکې الله کوي دا ورځ شپه چې ردرمي دا نور راخي جي څوک راخي جوي الله موسمونه چې بدلوي څوک بدلوي الله دا انقلابات شپشي او رشي د شپه ورې څوک ولي الله دا ټول اختیارات دی الله سره دي خالق يم الله دی مالک يم الله دی تصرفاتم پکې الله کوي الله فرمای سورته آل عمران کې شپږشتم نمبر آیت کې الله تصرفات خپل ځون له ثابتې چې دغه اختیارات صرف دی یو الله سره سورت آل عمران شپږشتم نمبر آیت کې الله فرمای قل اللهم مالک الملک توت الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء ممن تشاء بیدک الخیر اے پروردگارا دے تو په قدرت کې دی ټول خیر خیر صرف د چا سره دی الله سره دی الله دې در غداګر جوړ شه دی الله دې در فقیر جوړ شه چې الله دې جولې د خیر نه ډکه کې او د زمینی د زمکی العیاذ بالله فرعونیان جزون الله لقب د خدایانو ورکوي الیاذ بالله چې کله وزارت یا صدارت یا کرسی یا منصب ته ملو شي نو د ټولو ناول د داتا گنج بخش دوی ته داتا گنج بخشي علي حجوي کوم چې په لاهور کې دی ال تلور شي چادر وګړوي او شکریا ادا کی شکریا ادا کی او چې کله بادشاہي ته لوړ شي او لوس لو دات کړي و شي تاسو کې بادشاہي ته شولا نو هغه ته چې صلی الله منظوري هغه بکی چې دا کله بادشاہي دی لوس نو وته دال دی الله په ذمہ ولګوالا او چې دا ملو په هغه ځای کې په ځای دی جمعه چې تل کړیو اے دربار لته لې چې با انصاف ته دی نو فیصله الله کړی دی مخکینه الله په خپل کتاب کې ټوله فیصله کړی دی کا قائد دی کا اعمال دی کاغه اخلاقیات دی کاغه غسل خرڅول دی کاغه سیاست دی کاغه نور څه چارونه او کارونه دی دغه ټولو خبرو اختیارات دی چا سره دی قوانینو جوړولو والا څوک دی الله اصل سوچو کا په کور کې یو کشر وی چې چې وړوکه او مشر له دا خبره وکړي چې ته په کې کم زم کم بغمولې چې ته مودل مخوم نه بعد باندې کوي اما خپل قانون دار جزل بهر لوزم مشر ته پیډور کې نه ورکي چې وړې خلې و دغه غټي خبره امو قانون جوړ کړی نه به وځي زمو قانون دې زمو شریعت الله فرمایل قران کریم کې چې نشته دی اختیار دی فیصله مگر صرف چالا صرف یو الله لا او د مو د توپ د نظام کې څه دي چې اسمبلی له دومره خلتلی وي او پدا کې دومره خلک یعنی دوی ایسه خلک په دریو کې دوی ایسه خلک په وشي اتفاقو کې خلوی رکی چې وی چې د متیازي صفه دی او داس پکېږي نو بس نو کله د قانون په بارا کې په هغه اسمبلی فلور کې د دریو ایسو خلکو نه دوا ایسه خلکو ویل چې بس ټیک ته همدغه سي چې چا په رضا العیاذ بالله نقل کفر کفر نه باشه زنا وکړه نو هغه جرم نه دی نو بس دا قانون دی پوش د فیصله اختیار خو دی الله سره الله فرمایي دا د فیصله اختیار د مو سره مو فیصله کړی کنه بیا حیرانتیا په هغه خلکو چې ځون لا نوم د علما ورکي دا غو د خلی خبره وره موږ چې کله اسمبلی له لور شو هم قوانین بناینګې موږ به قوانین جوړو نه غلطه خبره قوانین بناینګې نه قوانین خو ټول جوړ دي دا د قوانینو کتاب دی کنه دی خو کاش چې پیژندلې وي چې قوانینو کتاب دی بیا به دا خبره چې ته کوله قوانین بنائیں نه قوانین جوړ دي دا سویه چې قوانین نافذ کریں گے کما خبرم چې کوو دی الله کتاب به دلته به آیات وی دلته به حکم وی دلته به آیات وی دلته به حکم وی ځکه چې د فیصله اختیار صرف دی یو الله سره دی ها یو د جرګې سیستم وی ډېر خلک بدانه پوي غریبانو اکثر لچې په جرګه کې وانی ما خبره سکو کی د ثالثي کردار ادا کینو غلم بیا خلک چې مړه تب ګیرا چارو سي په شریعت ته ونه کړل نه نه ځان پوي د دوه کسانو منازعه شو جګړه شولا دا یو ته یو کس ته وی چې په تو مې لاس لکه روپی دی هغه بل ته وی چې نه لاس لکه دی نه دی درې لکه دی اوس په دا کې خلک اول خو په خپل په داوا وکي ته چې شریعت تر سره کوي نو شریعت کو کی شریعت کې دا خبره ده چې کم کس داوا وکي هغه به گواهان راولي گواهان پیش کړل ور کول غوړي گواهان پیش نکړل منکر لا قسم دې قسم به وکي قسم یې وکړل نو بس درې لکه دی اوس داسې وي چې خلک د قسم نه بچ کی او خبره مزاحمت لا لوړه نشي نو د کلی علاقې مخوريس خلک وي زنه زینو کې علماوي چې خلک خبره ووري عزت احترام یې کوي ادب یې کوي زنه زوی کې سپینګيري وي مشران وي شملور خلک وي د قوم مشران وي خلک خبره اوري نو هغه لوي شي ته وی چې تر اوسه موږ په امانس کې جرګه وکا دا کو پر نه دی ګوره ازونه چې دلته وي لکه دا غوډه فیصله اختیار خو دې الله سره دا خو مخلوق له تو اختیار ورکړو دا اعتراض خو خوارجم کړو په حضرت علی رضی الله تعالی حضرت علی رضی الله تعالی نو په مجلس کې ډیر خلکو مخامخ حضرت معاویه او مقابل کې حضرت علی او حضرت معاویه دوړو چې دي کسون وټکل چې توسه په خپل منځ کې جوړه وکړو چې په یو نقطه باندې ودرېګو بس موږ په هغه باندې سلام وکړو سره سوله به وکړو دا خوارج چې وو کله چې دغه کسون د جانبینو نه مقرر شول نو خوارج پورته شول او دغه آیت د قران کریم وروغستو ان الحكم الا لله ویل چې حضرت علیم کافر دی الیاذ بالله او حضرت معاویه هم کافر دی بیا مغو خوارج حضرت علی شهید کړی دی عبدالرحمن ابن ملجم نامه یې و مثلا نو پوي مثلا نو ګوره قران کریم هم اختیار ورکړل دی فیصله ورکولو څنګه قران کریم کې الله فرمایي چې اے خلکو کچېتا د خزي او د خاون په منځ کې توسې د یو بل د اختلاف نه یریدو چې اختلاف جوړ کی ژوند به خراب کی نو توسې بیا څوک ان خفتم شقاق بینهما کچته یریدو تو سی په مینز د خزی د خاوند اختلاف نه فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها دا قران دی په مسله به ځان پویوي نو ولګو تاسو یو فیصله کوونکی دی سړی دی طرف نه او بل سړی دی خزر طرف نه دا دوه کسونه په خپل منځ کې کینی یو خبره جوړه کی بیا د دوړو لپیش کی په هغه نقطه باندې اتفاق راول دا خو کفر نه دی څه مطلب مطلب دا دی په جرګه کې دا خبره وشولا چې وروره ته لس لکه یادوي او دا بل درې لکه یادوي زم به کراو وختلم زم شریم ز جرګي باز يم ز سپینګیر يم یا ز څوک يم زبي ودا سي خبره وکم چې دوړو لا به برابر خبره وي منزوره بي وي جی منزوره بي وي ها پس مو فیصله وکړل چې 15 لک روپې شولې یو دوه لک یې دا وتر وخه جوړو او یو درې څلور لک یې وتا هغه رکوز کړلو دغه ویل شي مصالحت مصالحت مطلب دا وی چې صلح وکا چې دوړه په خبره راضي شي نو پدا کې خو د دین څخه قانون موت نشو کا موت شولو الله فرمایي اس قل اصلاح لهم خير اصله ذات بينكم فخپل مس کې صلح کو دا جرګام سید او دا خیر خیم اجر او ثواب دی ګوره تلون د پکې نور خرافات دي چې بیا پکې لوټ شي مشرون به خپل پسوي او پس بیا پسې ښه دیر شلا کا پس او دلی به وي دیر شلا کا پس می شي در باندې ورو دا پسره کدا وخته چې په دیر شلا کا ير باندې اخلي اے ظالما دا د مصالحت خبره جرګه سیستم خو ډیر خو په دا شرط چې دا خرافات خو پکې نه وای کنه ظالمه ته پینځو لکو پټولا چې پینځو لکو پټې دی جیداد دی په هغه باندې ته ډیر شلا کا پسوي دا چې ظلم نه دی و دی هغه بچو خوخي خړل دي چې شي دي جرګه مصالحت دا خشه دی په ځای د دغه چې یو سړی دغه قوانینو او دغه عدالتونو چکرې وهي په هغه کې ته انصاف ملويږي سړی په خپل لګیا دی هغه دغه نظام نه تنگ دی تیر باندې مسلط کوي چې لکه دغه انضمام او کو داو کو داو کو په دغه کې څه فائدہ هیڅ فائدہ نشته مګه بس علما ولا نستی دین او بیا په دین باندې د قران او سنت مطابق فیصله او خلق منل دا ټول نه خپل خبرې په لاندو خبرو باندې حل شي دشمنه خلکو حل کړي یو داسې وی چې ته په جرګه سیستم باندې د چا حق خرابوي لکه مثال خبره ټوله به جرګه روشي چې را د مونږ نه د پلور نه مونږ لا چې دی 15 جره بزمکه پته رو او مونږ درې ورونو په مونږ کې تقسیم کا مشرا جرګي والا اپ پیتار وخلو په تقسیم یې کی په ستر ګړون چې له خو ګوره لکه تاسو خو ته وکړه چې خويندې رسوځي دا جرګه اوس په دا طریقه چې ته کوي چې ټول له حساب یې لوي خدا نو یې چې لکه د خويندو په کې حق دی او د خويندو حق چا مقرر کړی دی د قران د قران مقرر کړی دی چې دا مو ته په ډېر فخر کو ډېر فخر په کو دومره فخر په کو چې کله نو یې خونی لارچینو دا په سر د بره داسې ونسو چې برکتی شي خانو چې دا قران دومره برکتی غني بیا خو دا خبرې ملګي ومانه ظالمه نو خوږه خوږه خبره تیرا خلې و چې ترخه خبره رو شي هغه تو تو کې دا ظلم دی قران سره مونږ کو او ته په فیصله کې ګوري چې آیا په فیصله کې اسناد دغه خبره دی الله دی قانون خلاف نشي چیتا ته خو پنځه جره بزمکه په درې ورونو کې تقسیم کړه خو هغه دوی خويندې چي دي هغه هغه درې څلور پنځه لاس خويندې چي دي دی هغه عیسی دی ورکه کړله قران ویلي دي چې کله نرله یعنی دی وسړی زوی لا عیسی ملاویږي نو چې زوی لا څومره ملاویږي نیمه ودا لور لدی ملاو شي الله ویل دی اوس دا قانون اڅو کم چې دی نشي ماتول اڅو کې د دغه په خلاف اڅ قانون سازي نشي کېدای قانون دی اٹل فیصله دی الله ځکه الله فرمایي چې اختیارات ټول چا سره دي الله سره دغه سي سورۃ المؤمنون کې ات اتیم نمبر آیت راوړو تلسمه سی پارا سورۃ المؤمنون 88 نمبر آیت الله فرمای قل من بيده ملکوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه اے پیغمبر خلق لویا غیر الله چې څومره دې کاغه هر څنګه هستی وي دي اغینا الله رب العالمین دغه تصرفات نه فکرې دي د ټول نه ول ګورا د پیغمبر علی صلوات و سلام نه الله نه فکرې دي تصرف چې اے پیغمبر د تو سره هم څه تصرف نشته دی اختیارات سره نشته دی دا سه چې الله خو خنوي او ته څوکي څلورمه سپاره یو سل اتشتم نمبر آیت کې الله پیغمبر الله فرمایي لیس لک من الامر شیء اے پیغمبر نشته تولا دی هیڅ شی اختیار وګوره د پیغمبر نه الله اختیارات نه فکرې دي دغه سه سورته یونس کې یو لسمه سپاره یو کم 500 نمبر آیت ته وګوره پیغمبر دغه اقرار کوي الله فرمایي پیغمبر خلق له دا خبرو کجزن اختیار وس اختیار نه لرم دغه سی سورۃ الجن نهشتمه سپاره کې یوشتم نمبر آیت کې مله رب العالمین فرمایي چې پیغمبر خلق له دا خبرو کا چې پیغمبر مالک نه دی نو پیمانو یا اے مسلمان اے خطا شوی مسلمان دی الله دی پیغمبر نما سوا بل کما هستی داسې کدی شي چې آغا د دغه ټولو خبرو تصرفات ولري تصرف صرف چاله ثابت دی یکی تنها الله اعلی بل مقام سورت انعام کی ولسم نمبر آیت کې الله فرمایي پیغمبر الله پیغمبر له الله فرمایي کچې ته تکلیف در ورسېدو معمولی تل نه فلا کاشف له الا هو ته نشل لري کوله څوک به لري کوي نو پیغمبر به چا په در جړه کوله دی الله په در کړي پیغمبرانو نمونه به غسل دی الله نه به غختله نو اے بندا تولم چې تکلیف ملاو شي دی اغه لری کول والا اڅوک نه لګورا الله نه چې کوم زوی یې دی ام مغزوی له لوټ شه الله نه غواړه کنه او دا کار دې ته مشکل دی چې دا کار دې ته مشکل دی نو ته به څه کوې وختي مو دا خبره وکړه چې اوس زمانه خلک چې دي یا انسانان دا تړیا دي تړیا خلک ویل کیږي جلدباز دا قران کریم هم دا فرمایي خلق الانسان من عجل عجل جلتی لویل شي جلدباز دي بس ذریعہ حل کوو لکه تکلیف روغله په دغه تکلیف کې هم دی الله څه حکمت ته الله دې په تکلیف کې ساتي د آخرت سزاګان تکلیفونه دې نه کموي انبیاء ول الله تکلیفونه رسولي دي اے پیغمبر ایوب علی السلام اتلس کال مسلسل پکړ پروت بیمار پیغمبر دې خلا بیماری ور کړې دي او دې الله نه ما سوا دې بل چا در خو نه نیولای او ته لور شي چې لکه څه چلې مولا تعویز وکاو مولا چې دغه وکاو مولا کوډه وکاو فلانه وکاو ډنګړې وکاو دی الله سره ربط قائم کا اے مسلمانانه پر خپل اسلام لګ کله خو دې دا ګردو غبار لری کا یقینو کا که مسلمان په دغه نقطه روغللو ټول مسلې د معاشره حل دي دا نن چې به حیاي جوړي دي دا نن چې معاشرت د مونږ ټولو خراب دی دا د دغه بهوده کارونه دی وجه قسم بالله چې قران کریم دا د د د نورنم ډیر رڼا کوون کوي د د ژوند ټوله تیاری ختمي خو په دا شرط چې غاړه ویر کې په صحیح مانو سره او دا اقرار وکي او دا فزړه اومنه چې قران سمو یې کده مو په خلاف وي کده مو موافق وي زبې هغه منم زبې هغه څه کوم ته بیا ګورنو فاجتمعوا ټول نو جمع شول قال ان اول پیغمبر یا معاشر قریش اے قریشو خپل ځانونه چې دي وخلو مطلب خپل ځانونه بچ لا اغنی عنکم من الله شیئا زه پیغمبر یم خو دې الله نه یو ضررم چې کم مقرر وي زه هیڅ ضرر دې تاسو نه نشم لري کولای دمو په وس کې چې کم څه مال دی اگر نه وګړه دیر به کم خلا اغنی عنک من الله شیئا دی الله دی غریب نه دی زه یو ذره برابر هم نشم بچ کولای قیامت ورځ باندې کله چې سخت ورځ وي نو دی الله دی عذاب او دی الله دی غریب نه زه هیڅوک نشم بچ کولای نو پیغمبر علی صلوات والسلام خپل چې کوم ټبر دی هغه ټول راغوخته وو او هغه ته چې دی باقاعده دغه پیغام رسوله وو الله رب العالمین د تصرف نفي وکړل د غیر الله نه الله فرمایل چې د الله نه مسوا بل اڅوک هم تصرفات نه لري واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين